د اورمړ بالا د شګې کلا او د ګرد و نواه مسلمانانو مشرانو او کشرانو وروڼو د لوی اختر د عظیم ورځ د اسلام او د مسلمانانو د پاره هر کال هر موسم کې نوې نوې پیغام راوړي هر ورځ مسلمانانو ته دا نشاندهی کوي چې نن دی مسلمانان په دې خبره باندې غور او خوځو کی چې په دې ورځ کې د مسلمانانو حالت څنګه ده په تمامي دنیا باندې د مفادو او د مفاداتو او د مفاد پرستو قبضه ده کله هم چې یو انسان کې لالچ مفاد پرستی پیدا شوه نو لالچ یو دومره خطرناک مرض دی مفاد پرستی دومره یو بدترین روحانی مرض دی چې بیا سترګې حقیقت نه ویني غوګونه حقیقت نه اوري زړه او دماغ حقیقت باندې د سوچ کولو د پاره اوسګار نه نن په دې موضوع او په دې بیان کې زه مختصرا مسلمانانو ته دا پیغام ورکول غواړم هغه پیغام زما د طرف نه نه هغه پیغام د صدر مملکت د طرف نه نه هغه پیغام د جیبونو غلو او د مفاداتو پجاریانو د حکمرانانو د طرف نه نه بلکې هغه پیغام د آقا نامدار اللہ علیکم الظلہ جناب محمد مصطفیٰ فرمائی لیو جناب محمد مصطفیٰ آغا لوئے پیغمبر فرمائی لیو چکلے نوم اخلے او تا کی به دومره جرأت نه وي چې کله ستا خور او ستا مور او ستا رور باندې د یهودو نسواراو طرف نه ظلم وشي نو ته به دومره ذلیل او دومره بغیرت بشي چې تا سره به بل وس نه او ته به اخبار کې بیان ورکي چې فلان کې سات همارا کوئی تعلق نہیں اے اللہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام په سر سترګو خو الله دا خود ویني تو یول دی الله د سرونو بای کی دل دی الله د وطن پر خودل دی الله وسایلو وسایشو آرام نه لاس وتل دی اے مسلمانا تا خو ویلی و چې الله کستا دین باندې کلا ضرورت راغې زب سر وشندم الله خو یوازې روجا او مونږ نه فرض کړي بلکې روجي او مونږ نه لوی عبادت داسې داسې خبردار او عالم الغیب ذات دی چې د جناب محمد مصطفی احمد مجتبا په ډله کې داسې خلق پیدا کړل او بیا د هغو ذهنونو ته داسې سوالونه وروستل الله ته پته وه چې څوارلس نیمو پنځلس سوه کاله وروسته به داسې دعوې والا مسلمان پیدا شي چې هغوی به اسان اسان عملونه لټوي علماء لوی چې مولوی صاحب داسي وځي پر لراکا چې جنت ته پلاړ شمه داسي مولیان به پیدا شي داسي متصوفین او داسي پیران او داسي سہولت پسند عابدان به پیدا شي چې هغه به یو ځل سبحان الله سره تواړه جنتونو ګټل غواړي دا سه خلق به پیدا شي چې یو ځل د سهار مانځ نه پس تر نرخاته پوری کینی نو د تو واړو جنتونو ټیکدارې داوا وکي سوک به په وهیلا خپل درجات بلند کول غواړي سوک په بلا بهانه الله جل جلاله د صحابه کرامو ذهن له داسې سوالونه وروستل چې پنځلس سوه کاله پس د خلکو دپاره یو مشعل راه وګرځي الله الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابي اعلان کوي سوال کوي دلنی علی عمل یعدل الجهاد د بخاری شریف روایت ته اے د الله رسولا مال داسې عمل خایا چې جهاد سره برابر وي جهاد نه زیات نه جهاد نه زیات جواب راکې جهاد نه زیات په زور وای جهاد نه زیات صرف برابر د زیاتوالي خو اړو تصور هم د صحابي په ذهن کې نه و دا د نن زمانه مفاد پرست مسلمان دی چې هغه جهاد نن د پورته د اعمالو دعوه کوي ایمان نرستو جهاد نه غټه درجه د بل عمل کېدلې کېدلې یو سړی با عبادتونه کوي او سر بساتی یو سړی و په قالین باندې سجده لګی او بل به میدان کارزار کې په کانو سجده لګی او سر به بیلی نو کم به انصاف به دا وایي چې په قالین باندې د سر ستلو والا مسلمان په کانو باندې د سر بیللو والا مسلمان نه لوی مسلمان دی ظلم به یو کنه به ای الله مونږ تا نه تپوس کوو چې دا برابر کی دلې شي او کنه کزو هم چې ندی برابر قالین باندې سجده لګولو والا کانو باندې سجده لګولو والا برابر ندی که زه ووایم نو کېدای شي خلک ووایي مړه دا څه پیغمبر خو نه دی چې د خبره به موږ خامخا منو ځکه چې مفاد پرستو مسلمانانو ته د جواب کول څه ګرانه خبره و په زور وایه ګرانه خبره الله موږ تا نه تپوس کوو چې دا پر دیو کا نام بیت الله شریف کی طواف کولو والا سرو غرونو کی ډزو کولو والا برابر دیو کا نام الله فرمای چې وبې ګورو زما کتاب ته وګوره جواب بدل ملاو شي عبد الله ابن مبارک جهاد لتلو او په حرم شریف کې یو لوی عبادت گزار عبادت کولو هغه لوی سړیو عبد الله ابن مبارک د هغه زنه وته څو شیرونه راولېګل د میدان جنگ نه ول شیرونه راولېګل ڈیر ہجیان بستلی ایک حج سے ایک فرد سے آنکھ چورا کر دوسرے فرد کو ادا کرنے والے لوگ اللہ کو دھوکہ دینے والے لوگ یو فرض ناسترگی پٹوا بل فرض تزاو کور کے فرض پریدا سعودی کی فرض ادا کوا اللہ اعلان کئی سورت النساء آیت نمبر پچان میں چیان میں اللہ جواب کئی چھ بیت اللہ شریف والا او د غرونو کی جنگ کولو والا طواف کولو والا غرونو کی جنگ کولو والا کور کے عبادت کولو والا بیمار دے چې د جک جوړ دی او تندرست دی او په کور کې ناست دی صرف پسته عبادتونه کوي په وخت د جنگ کې او د جهاد کې او بل تلې دی میدان کارزار کې لمحه لمحه کې د شهادت په تمنا باندې وتلې دی الله فرمایلا یستوی القائدون دیندارو نه عبادت گزارو نه پیرانو نه مفتیانو نه او د هر چا نه لویه درجه د مجاهد دا نو څومره لویه ده ولیشت دوه ولیشتې ګز دوه ګزه میل دوه میله جناب محمد مصطفی زبان اطهر باندې تپوس کول پکار دي انچ انچ درجه چی شي خو سل انچې شوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې وی درجه نه بلې درجه پوری دومره فاصله د لکه ځمکه او اسمان دومره لویه درجه ده د مجاهد الله الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمائی چه صحابی ته تپوسو کو دلنی علی عمل یعدل الجهاد اے د الله رسول مال داس عمل خیا چې جهاد سره برابر وي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلا اجده سو کوئی ورتا سو کوئی پزور وائے سو کوئی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی ورتا لا اجدہو چې جهاد سره برابر شي داسې درجه او داسې عمل ماته نه دی معلوم د نن زمانه ارمولا ته معلوم دی پیغمبر علی السلام ته نو معلوم وړو کې غونی پیر نه تاسو کا غبتی چې سو تسپیرا والا سبحان الله په وای بس جنت ته رسیدلې د جهاد څه ضرورت ده بچی به خلکو لا جاړي یتیمان به خزه به سوک ساتي عجیب خبره ده دا کفر چې ده کنه کفر یو داسې شی دی چې دا ځان لا کفر یو کفر دی که دا کفر زکوم هم کفر دی که تی کوي هم کفر دی که یهودی او نصرانی کوي هم کفر دی. خو د نن زمانې حالات بدل دي هیڅ ظالم کې هم خطوط کې عنوان بدل بدل. نن سبا د هر د هرې زمانې خپل کفر دي د نن زمانې کفر هم عجیبه کفر دی. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں کرے بت کی پوجا جس طرح چاہیں هغه الفاظ مال سي یاد نه دي مسدس د حالي کې ډېر وګد شعرونه اور پسې ویلي نن چې مسلمان کفر کوي نو کفر ځکه نه چې مسلمانۍ کوي کنه خو که انګريز يهودي او نصراني وکړي بيا خو کفر دی خو چې زه کوم بيا کفر بعضي علماو کتابونو کې ډېر ناشنا نکاتي سورز مخکې مې یو کتاب لیده هغه وی چې کلمه د توحید چې دا دا پخوا کلمه د توحید او اوس د دم کلمه ده اوس څه شی دی دم دی دم وی پخوا به دا کلمه چې چا وویله او د دې لاندې به ژوند تېرولو نو هغه به مسلمانو خو که د دې کلمې د مقتضایاتو نه لغونې خلاف کار وکړی نو کافر به و مرتد به و واجب القتل به و وی اوس دا کلمه چې دا د دم حیثیت حاصل کړی دی وی دا داسې بهترین دم دی چې کم سړی په ځان باندې چوف کی کنه چې لا اله الا الله محمد رسول الله یو ځل دا کلمه ویلا سهار نه تر بیګا پرې چې د کفر کوي کافر کیږي جواب راکې کافر کیږي بالکل نه کافر ځکه چې دمه په ځان چولې دی کفر په اثر څنګه زبردست دم دی کم ملا ته چې وایي چې په دې سیز باندې فلانه کافر کی نه نه جی کلمه یې ویلې ده یار کلمه ګو ته خو څوک کافر نه وایي وایي که نه وایي الکه د باب المرتدین چې کم په زمنګ په فقه کې ذکر دی د علماو نه تاسو کې د مرتد چاله وای مرتد دی لوي چې کلمې نه ویلي الکه علماو نه تپوسو کې مرتد دی لوي چې کافر وی او کلمه نه وی نه مرتد دی لوي چې مسلمان وی کلمه ویلی وی او بیا رستو کار د کفر کړي کبل څه ته وی لکه علما هم دي ته وی کنه مولوی صاحب ها اسلام نه چې منکر شي دي ته کافر مرتد وی خو نن سبا دې کلمې کې څه عجیب غوري کیمیکل ملاو کړي شوی دم ته جوړ شوی دی یو ځلې په ځان چوف کا بیا ټوله ورځ کفر کوه کافر کېږې نه او که ته کافر هم شي ملیان درته کافر نه وایي ځکه چې هلته کافر درته ووایي په ملا جهاد فرض کېږي او جهاد هغه مني نه نو د جهاد د نه کولو دپاره لرې لرې نه تاویلات او چالونه الله اعلان کوي کتب علیکم القتال وهو کره لکم الله جنگ خو ډیر جهاد خو ډیر سخت شی دی الله مړه طبیعت نه غواړي مړه کافر نه چې سر وه جهنم ته به ولېږي او چې کلمه وایي جنت ته به لاړ شي نو جنت ته لګل وی چې لوی عبادت ته جهنم ته لګل ګناه ده څه شه ده اوخو افسوس ته چې دا ګناه صحابه کرامو نه وکړي افسوس ته چې دا ګناه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله نقل کفر کفر نباشد دا ګناه چاغه نه وکړي سائنس اور ٹیکنالوجی سے نواقف تے العیاذ باللہ کاغوی دا تعلیم چې دا تا کړی دی منطق فلسفه ریاضی ساينس ټیکنالوژي وغیرہ کې دې شي غویم د خپل خبره نه رجوع کړي وی الیاذ بالله الله فرمایي ز سب کچھ سے میں واقف ہوں عالم الغیب ہوں طبیعت به هم نه غواړي، ځکه چې د وینې تویېدل او په قالین څملاستلو کې ډېر زیات فرق دی، شته دی او که نه؟ اور مړو والا ډېر فرق دی پکې. وهو کره لکم الله فرمایي زه منم چې تاسو به ناخوښي خو لیکن کتب علیکم القتال جهاد هم نه دی ویلی قربان شم د الله د الفاظو نه که چېرې کتب علیکم الجهاد ویلی وی نو دلته په جهاد کې خو خلکو ډېرې لوبې راایستې دي په کراچۍ کې غټې غټې بینرې لګېدلې دي مچر کې خلاف جهاد د ماشو خلاف جهاد د مچانو خلاف جهاد د ګندګۍ خلاف جهاد الله الله او نن سبا خو د امریکې د لاسه نوې اصطلاح پیدا شوې ده دهشتګردو کې خلاف جهاد نو جهاد خو نن سبا چې څوک ځانم وګرځي چې یاره زبردست جهاد مې وکړو الله ورته صيغه داسې راوړه چې اړو تاویل او توجیه بل نه کیږي کتب علیکم القتال الله فرمایي په تاسو ما قتل اول واجب کړی قتال چې کافر نه بس سر وه او داسې اخو به ته ورځي پدې پوهیږي او کنه دغه سي کوپړې لوي ولې چې بیا د اسلام خلاف سوچ په غو دماغونه کی لیکن هغه کی تعالی خیر وستا خیر باندې تن پویږي په دلو والا سوک دے الله فرمای واسا ان تحبوا شيئا وهو شر لكم نو بهر صورت موضوع خدا داسې موضوع دی چې سړی وایي چې څو میاشتې پې غږېدلی وی خو بهر صورت وخت خو دومره اجازت چاله نه ورکوي نو جهاد یو داسې موضوع دی عزیزانو چې د تمام اعمالو حفاظت جهاد باندې کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام د انبیاو ایمان ته د چا ایمان رسی الکا د صحابه کرامو ایمان ته زمونږ تاسو ایمان رسی اغه لوی کامل ایمان والا خلق بچ کله دعوت او تبلیغ کولو په مکه مکرمه کې نو کفار به ورپسې شا طرف نه ګرځېدل، اول خو به یې دعوت و تبلیغ ته پرېښودل نه او که بیا یې پرېښوی نو چا له به چې دعوت پیغمبر علیه الصلوة والسلام ورکولو نو یو بې دینه به شاته ورپسې و هغه خلکو ته به یې وې چې دا شی کار نه کوي، څه به یې ورته وې چې العیاذ بالله دا پاګل شوی دی. نه نیم سوه کاله نوح علیه السلام دعوت او تبلیغ وکړ، اسی کسان یې مسلمان کړل. جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شان لوی شخصیت دعوت او تبلیغ وکړ مسلمانان یې د هغه ظلم او د بربریت نه خلاص نه کړای شول چې په مکه کې کوم ظلم د مسلمانانو سره کېده، خو چې کله الله جل جلاله د جهاد اجازت وله ورکړ، هغه مکه خو یې خود واغسته چې ورسره یې شام او فارس باندې د اسلام جنډې ولګولې. الله په هیڅ یو عمل باندې چا سره د سودا او د جنت ذمه داري نه ده فرمایلې. هیڅ یو داسې عمل نه دی ښودلی پروردګار عالم چې ویلی وي چې زه فلانی څیز باندې تاله جنت درکوم بس نورې خبرې پکې نشته واحد جهاد دی الله جل جلاله سوره توبه 111 نمبر آیت کې اعلان کوي په بدله د جنت کی بس ستا مال او ستا جان قربانیدل دی او جنت ته رسیدل دی جنت ته ټولو نه مختصر ترین لار جهاد ده صحابه کرام جهاد په میدان جهاد کې مصروف په میدان جنگ کې یو سړی راغی پیغمبر علی صلوات و سلام ته یا رسول الله زکافر یم جنګ وکم که ایمان راوړم هغه ته چې اول ایمان راوړه بیا جنگ وکا هغه کلمه ویل لاړو جنگ شروع په میدان جنگ کې داسې ډیر مثالونه موجود دي چې یو سړی مسلمان شوی دی په میدان کارزار کې او د مانځه وخت په لانه دی راغلی او شهید شوی دی پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایلي دي چې دا جنتي دی، نه یې لمونځ کړی دی، نه یې روژه ساتلې ده، نه یې حج کړی دی، نه یې عبادتونه کړي دي، نه په قالینو سولیدلی دی، صرف په کاڼو باندې منډې والي دي او خپله وینه یې توی کړې ده او شهید ته هغه مقام ملاو دی چې یو څاڅکی ځمکې ته لارسېدلی نه وي چې الله ورته ټول ګناهونه معاف کړي. ولې ولې دومره لویه درجه ده ځکه لویه درجه ده چې د مانځه حفاظت په جهاد د دعوت او تبلیغ حفاظت په جهاد د جماعت حفاظت په جهاد د اذان حفاظت په جهاد قران حفاظت په جهاد د خويندو میندو حفاظت په جهاد شاعر د اسلام حفاظت په جهاد کلمه د توحید حفاظت په جهاد کچره جهاد نه کلمه بوای دعوت او تبلیغ به وکي جماعتونو کې به منځونه وکي او یو څو ورځې به دله مهلت درکي ځکه چې ډیوایډ اینډ رولز ولا خبره ده چې تقسیم دي نه کی وهلی دي نشي امریکا او روس او کفري طاقتونه د هغوی سوچ دا دی چې مسلمانان تقسیم کا یاره موږ دهشتګرد وجنو نور چاته څه نه وایو دشتګر دې درته جوړ کړل علماو نه طالبانو نه مجاهدینو نه د دین محافظینو نه درته دهشتګرد جوړ کړل او ته ته کېناستې چې مړه دا خو مجاهدین نه دي دهشتګر دي او دې وهي چې کله دا ووهلی شول بیا به دویم قدم پورته کړي چې دا مدرسو کې چې دا کم څوک دا ښه تعلیم نه حاصلوي بیا به دا وایي او ته به ورته غلی وي چې یاره دا موږ ته څه نه وایي دا خو صرف دا ټیک نه دي مړه شرپسنده خلک دي چې دا لرې شي بیا به ووایي چې دا حج له چې کوم ځي دا د نه سړي بچي دي ته به وایي چې وکي دا خو صرف حاجیانو پسې راغستره موږ له خو څه نه وایي مجاهدین به وایي چې مکه چې وایي وهي چې موږ یې وهلو دوی را باندې غیرت نه کول اوس په دوی موږ نه کوو بیا به دا ختم شي بیا به وایي چې په دا جوماتونو کې چې کم خلک ناست دي دا څه کوي لاړ دي شي چېرته تجارت کاروبار دی وکړي نو بیا به بلمازان درته ګوري او بیا به تا ووهي بیا به اخري وایي چې دا بسترې چې ګرځوي ولې دا د کم کوم باغ مولیان دي بیا ته هم پاتې کېږې نه زه هم پاتې کېږم نه بیا به وایي چې دا سیاسي جماعتونو کې چې کوم خلک ګرځي ولې دا د کوم باغ مولیان دي خو الغرض کلمه ګو به یو پاتې نه شي هغه دم چې تا یو لوستی دی لا اله الا الله محمد رسول الله دم دې په ځان اچولی دی په دې دم کې بچ کېدی ټیک دی دې دم کې به د فتوې نه ځان بچ کې خو دې دم سره بیا د امریکې د بمبارۍ نه ځان بچ کولی یو یو به دی وهی یو یو او یاد ساته مجاهد یو داسې قوت ته چې تر څو پورې جهاد جاری دی د مسلمانانو تمام مراکز محفوظ دي د مجاهدینو خلاف کا حکمران کوي دا حکمران د خپل ملک دشمن دی د مجاهدینو خلاف که علما کوي دا علما د دین دشمنان دي د مجاهدینو خلاف که تبلیغیان کوي دا د اسلام دشمنان دي د مجاهدینو خلاف که ته کوي د الله د توحید دشمنې او که زه کوم د الله د توحید دشمن جهاد یو داسې فریضه ده چې د تمام ارکانو د اسلام حفاظت په جهاد کیږي چې جهاد یي خور مولور مور به په کور کې با عزت ناشته او تمام شعائر د اسلام د اختر لمونځ ادا کوي ښه ښکلی دی راغلی یې جومات ته اوس به کور ته لاړ شي قرباني به وکړي او چې کله دې مجاهدین مخې ته نه یو دا امریکه در باندې راغله ته به د اختر لمونځ په جمع وکړي لږ تپوس وکړه د هغو ملکونو نه چې په کومو ملکونو باندې کفر یلغار کړی دی افغانستان خلکو باندې تیره شوې ده پخوا د روس په وخت کې چې کله بمبارۍ کېدې دوی منځونه کوی شول دوی خپل خزو د بچیو د حاله خبرېدای شول چرې به خبر نشي نن د عراق حالت معلوم کا نن د بوسنیا او د چیچنیا حالت معلوم کا اخبارونه وګوره لګ د میډیا نه ځان خبر کده نه چې جمعات کې د یو کس راغی او د توی وی چې چو چو چو بس تاب ومن لا چې جیپ لنی داسې وي یره جی یو سړی راغلی و ما ته وی چې اسامه د بوش کلاس ویلو دی ته کور دی آباد شه دا خبره د منلو ده سوچونه وکړه فکر وکړه چې څوک د ته چې غوږ رانه یوړو لږ داسې تکلیف کوه داسې غوږ ګوره منډې مه وه داسې طالبان مجاهدین دهشتګردي سوچ په وکړه چې دا څنګه دهشتګردي کوم ځای کې څوک د لمونځ او د عبادت او د توحید او د اسلام نه منع کړی دی او که نه هغه خلکو ته دښمنان دي چې کوم خلک زموږ ملک باندې یرغل کول غواړي او د دې ملک اټمي قوتونه حاصلول غواړي جهاد چې نه وي نه به هندوستان نه ځان بچ کې او نه به د امریکې نه ځان بچ کې او نه به د روس نه ځان بچ کې خو تش تقریرونه اورو او بیا ځو چې یاره خدای راستی چې ښکلې خبرې وکړې ولې جهاد له نه ځې ولې د مجاهدینو ملګرتیا نه کوي الله تبا په کوم سترګو پیش کیږي حوض کوثر باندې یو حکمران ولاړ نه دی حوض کوثر باندې حکومت هغه اوبه چې د پنځوس زره کاله اوږدې ورځې دپاره مجنون په یو ګیلاس مې راوړی دی یو زما او ستا په شان ته هغه به وي چې لبیک دغه دی مجنون چې کله به ګیلاس ووالو ختم به یې کړو بس بیا به یې ولا ورکړو نو لیلا یې ورځ سوچ وکړ چی مجنون دومره بی غیرته نه دی چی دا بس پی دی وسکی او بس سره سوال جواب نه راځی معلومیږی چی په خیټه خلاص وخته دی دا دا وینځه په خیټور وخته ده نو وته وی چی نن چی مجنون لکله پی وروړي نو ورته وای چی لیلا وی چی په دی ګلاس کې دی لګوینه واچي د خپل وجود نو کله چې هغه پیخې مزیدار اسکلی وي او شکر خدای شکر الحمدلله ویم کې دي شي په ویلي ځکه چې دا غوډه راځان دي هر سړی ویلې شي وی تسپه په لاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي خو توره په لاس کې په جمعه په میدان کې جنگیدل ډیر خوند کوي ورته ویلي دي چې مجنون صاحب لیلا خو دویم څه درخواست کړی وي چې وي چې وینه وي چې هغه مجنون داسې لږ په نورو غرونو چې واوړي هلته دی چې ویني ورکوي بس ما خو د پیو دپاره ځان مجنون کړی او ښې پی مې ووالې نور دې زه په مخه ښه کومو مسلمانانو چې پی ووالې د اسلام په نوم والله چې موږ تاسو ووالې ګوره چاووالی په زور وای چاووالی منګ او تاسو الله چې ووالی د اسلام په نوم مو مدرسې آبادی کړې دي د اسلام په نوم مو جماعتونه آباد کړې دي د اسلام په نوم مو نکاحونه تړلې دي د خزو سره که زمونږ خزو ته دا پته ولګېده چې د کم الله په نوم زه د دې خاوند د پاره مستفرشه او تابعدار جوړ شویم دا خاوند زما دغه اسلام منلو والا نه دی او دی اسلام او دی الله په نوم باندې قربانې ورکولو والا نه دی کې دی شي دا خزم رنه لاړی شي هغه ته پته نشته چې دا دومره بوز دی لري د یو الله په نوم باندې تقبل کړي او ټول عمر در سره تیري هغه وایي چې دا مسلمان دی عزیزانو جهاد د تمامو ارکانو د اسلام حفاظت او قلا ده کله چې دا وی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو به باعزت او سربلند او سربالا به وي او کله چې تاسو اذا ترکتم الجهاد فصلت الله علیکم الذله کله چې تاسو جهاد پرېږدئ الله به در باندې ذلالت خور کی نن ذلالت دی او کنه دی زمون خپل ملک ازاد ملک اخپل حکومت امریکا د هغه ځای نه پکې دخل اندازي کوي نن یې دا ځای ویشتی دی سبا یې هغه ځای ویشتی دی کله وایي چې فلانی تنظیم دهشتګرد دی هلکه ته څوک یې او ستا کار څه دی زما په دې ملک کې چې زما په ملک کې ته دخل اندازي کوي دا دي او دا دي ني دا تور دی او دا سپین دی دا ضلالت دی او که نه دی د مشرف مشرف دې خدای نه کړي پرویز او یا د زرداري دپاره دا د شرم خبره ده، دې نه لوی ضلالت به نور څه وي چې صدر په نامه باندې ته یې او اختیارات دې د امریکې په لاس کې دي. دې نه لویه بې عزتي او ضلالت به نور څه وي؟ پیغمبر پاک فرمایلي وو، فسلط الله علیکم الذلة، په ایمان ووایه ضلالت پې طاري دی او که نه دی پې طاري؟ یو اسلامي ملک داسې نشته چې هغوی په خپل ملک کې خپل اختیاري ولې؟ ځکه چې جهاد یې پرېښی دی. عزیزانو دا ورځ یاد ساتئ آینده ولا ملاقات کیږي یا به نه کیږي خو چې تر څو پورې هم جهاد سره داسې شغف نه وي لکه د دین دا پستو کارونو سره هم چې څومره مینه ده زما دې په ذات ته خدای قسم وي چې هغه ورځ لرې نه ده چې نه به مونځ کولی شي او نه به کلمه ویلی شي که تا په خپل کور د خپل ځان د حفاظت او د تحفظ د پاره د کفر جنډه و نه لګوله او ته دفترونو ته ور نه رغلې او تا د هغه په ګرنت او تا د هغه په انجیل باندې قسمونه و نه خوړل چې زما د ستا په دې انجیل قسم وي چې زه مسلمان نه یم او عیسائی یم هغه ورځ دې که ونه لیده په خپلو سترګو نو که مړ یم په قبر مې امتیاز وکړې خلک به ځان سره بوزي چې جی دفتر تر سره لاړ شه او ورته وایه چې زما دې په خدای باندې قسم وي چې دا مسلمان نه دی ځکه چې که مسلمان هم پرېږدي مې نه نو دا ضلالت هم خوښ دی او که عزت هم خوښ دی نو د چا چې عزت خوښ دی د الله په کور کې د الله په مخ کې داسې عهد وکړي چې موږ به جهاد سره مجاهدینو سره د کفر او د امریکې او د طاغوتی قوتونو خلاف بالکل ملګری وو لاسونه پورته کې دواړه ان شاء الله یو بکنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انک حمید مجید اې الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا الله څومره کسان چې راغلي دي قدمونه یې نیکۍ تلو کې واچوه یا الله د چا چې په زړه باندې څه قسم حاجت وي یا الله د خلکو زړونو نه ته خبردار حاجتونه شرعي پوره کا یا الله چې د چا په کورونو کې څه بیماران وي شفاء کامله عاجله للدین ورته نصیب کا یا الله چې د چا څه مشکلات وي ته حل کا یا الله کفري طاقتونه په خپل مابین کې په غم واړوه یا الله د دوی قوتونه طاقتونه او ټکنالوژیانې په خپل مابین کې استعمال کا یا الله مسلمانان اهل اسلام هر ځای کې ته محفوظ وساته یا الله د مجاهدینو د اصلي مجاهدینو امداد فرمایا یا الله د اصلي مجاهدینو امداد وفرمایه یا الله چې څوک مجاهدین بدنامول وغواړي یا الله ته د هغوی صفه هستۍ نه میټاو کا یا الله څوک چې د مجاهدینو بدنامي کوي صفه هستۍ نه یې میټاو کا یا الله موږ صحیح مسلمانان جوړ کا یا الله موږ صحیح ستا کلمې ویونکي جوړ کا یا الله موږ صحیح ستا د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دین عاشقان جوړ کا یا الله په تمام ازمکه باندې قانون د قران او د سنت راولا یا الله د انګریزانو قوانین ختم کا یا الله طاغوتی قوتونه نست و نابود کا یا الله مسلمانانو امداد وکا یا الله کمی هغه ځواني جنکه زمون خویرلانې خويندې مېندې چې جیلونو کې دي د کفارو په تسلط کې دي اے الله غوی منګ لچغي وهي په من کې غیرت نشته یا الله ته د غوی امداد وکا یا الله د کفارو د غجلونو نه را بهر کا یا الله کفار په خپل طاقت باندې مغلوب کا